الرحمن الرحيم وإن سبقه الحدث بعد التشهد توزع وسلم کچیر بر پیش شلا دمیس کوین کی تا بیو دسی پاست تشهود نا تشهود یی پیرا کرا دا یعنی د عبده و رسول را سرمیز یی کنه پیرا کرا دا چا فرض قاعده و یکړی دو یز بیو دسی بر پیش شلا توزع و سلم او داس په وکو او سلام به وړوي انده غا بنا کړل شي کنه کنه مې مې پیرا کړه دا ټول مې پیرا شوه د خالي سلام مې ته پوتې و درود یا دعا خو سنت مستحب دي او به د سیر په شلا دا به او دا ته وکړو سلام د وړوي لأن تسلیم واجب ځکه چې سلام اړول دا واجب دي فلا بد من التوزی خلاصای نشته دا وداس کړل نه لیاتی به دې پر چاتلاګو کو په دې سلام باندې دا واجب چې ورنه پوتې نشي کنه او په سره او د سره د سلام وړوي دا سپینوي چې اسمال می سپیرا کړه ده کنه او داس می چې موت شو بس نه را پرېږ ده فرېز ټول پیرا شوي دي نه دا واجب ده کنه لمیر به د مکرو تحریمي پوتې شي په تو به بیا اعاده واجب شي انا چې خلوص شي چې ته بیا د المندر ګرځوي په تو باندې کنه اعاده واجب کېږي مکرو تحریمي دې نه کېږي لوټ شاو داس وکا او کنه کښېنا سلام په ور په شړ شو لا بلکې په کوز زون به اوداس کړلو کنه بود مو دی وچلولو او تکلم یا وژغدلو ژغدو کنه که په ویره وي که په کوز وي او عمل عمل ينافي صلاه یا داس عمل وکړو چې عادل مونږ سره منافي وو نس په باندې خرپېدلو خروک کې وکړو شوک کې وکړلو یکی بلنه ووشتلو تم صلاته المذي پیرا شو بس ميزي بيرا ده كنا لانه تعذر البناء ذكا چا بنا متعذر اشبلا دا به ودسي په کوز دو بنا هو ته کله شي کنه چې هغه به ودسي به اختیار ور پیښ شي ولته بنا کړل شي دا خو که زم زم به وسکړه دا بنا نشي کړل یا دا کنه کلام وکړو هغه دوی چې وشي کنه پسره مين متېږي پښه بنا نشي کړل اهل مزه پر کاتیا ده یا دا سه عمل چې عمل سره منافي په باندې مين چې متېږي په دې صورت کې بنا نشي کولای بنا خو یو صورت شو کولای شي چې به ودسیر پیښ شي به وداسه شي هغه به اختیار چې به وداسه شي بیا هغه بنا کړل شي لور د شو داسته وکړه او بنا د وکړه و دا خو یا په کوز به ودسیدو او یا به ودسینو دو کنه یا ته کلام دا یا بل عمل دا نه لانه تعذر البنا بنا متعذر شولا بنا ګرون شولا مې کنه مې ختم شو ده دوه رکعته یا څلور رکعته لمونځ او قیام قرات رکوع هر شی رکعتونه پوره کړي دي اخره قاعده فرض وایا پسې وکړه که نه په ده باندې په تشویه سره د ارکان نه علمي دي پیرا ده په دې مسله باندې په خنافه باندې لوی که نه تیر تو مات ویل شي د اهل ظواهر اهل حدث چې امام محنفه سي به چې په کوزون به داسې کې ایګه تم مسولات المذي پیرا ده یا وژاګه دی یا د کنه بد عمل وکړو چې منافی مسره کنه او په دبو نه بیا ګرځولا نشته علم سپیرا ده امام صاحب داسې نه چې دا چاري شاو کړل کنه په ګونګور نه دا او شیو کړل کنه اتم مسله دا منه چې په دبو نه ارکان نه دی پوته فرض نه پونه پوته کنه کیم فرض مونږ پوته ده المسوغ نه قیام فرض ده قرات فرض و رکوع فرض و سجدا فرض و اخره قاعده فرض و آیا ټول کړی دي کنه دا ماته مونږ ګونګور نه ده وجه به تر کل ځکه چې په سلام مو دې زون نه ویستلو په حدث عمد یې زون ویستلو یا په ژغه دو زون ویستلو یا بل عمل کو چې منفي صلات سره کنه سلام چا وجب آی تر کلو مکرو تحریمی چار یو کړل کنه او په دبو نه ادا کا فرض نه خو باندې واجب خودو چې بیا کنه بیا درمي زرو ګدوا او په داس طریقه یو کا چې واجب نه پښه پوت نه وی کنه په سلام باندې زون وبسه به اوداس ودرېدو کنه به اوداس شو په لمونځ شي نه دا بنان شي کړله مين ختم ده وقد مر من قبلو او دا مخه دا مسله تر شوې دو کنه په باب د تیمم شي کچ وین کو سو ايضا رؤيه الماء د هرنګ کنه تبین متویل دل دی به چې بوې نه کته تبین متوی مخه تر شوې دو دوته بیا ما دا کړه دې اوسه مسله دې پر کنه چې د مزه په میول شي وي نه علمي خو د متېږي که نه خو که چېرې اخره قاعده دې کړې وه که نه خالي سلوم نه ته پوته و تبین دې والا و یې بده ولیدله ولې به کوم څه چار کړي فإن رآه بعد ما قاعده کده تشهده دا مسئله شریک دی که نه دې ته مسئله مسئله اسنا عشریه وتوي وي مسئله اسنا عشریه ادوله سه مسئله چې امام ابو حنیفه صاحب د صحابین په دې شیخ د خلاف ته کنه ا د ما سي مندای پیرا شوله 24 غنټه پر پیرا شوله ما سموت شوله دا دوی مسله او خلاف فی بعمل یسیر یا ذکر تشهود نه بعد میزه وکړل په عمل لش کی سره په میزه وکړو کې بنا ما سموتیږي پر مذهب نه لوس تا کنه اخره قاعده پر کړی چې پراجی کنه لا میزه وکړل خو دا نه چې په دواړې لوسه ته لګوله دا و میزا تانګه د په زیره یو بوسي که نه هغه بندر میز نه دا باطل که نه اګر میز وشو تام ده نه په عمل یسیر سره امیزا ورته وه داسې معمولي غوندې که نه چې هغه پښې ته زیر ورکړو میزا خپله روته پښه خپله روته ما سموته شوله چې ما سموته شوله که نه پښې مردوړې شولې سلام ته پوتو د درې مسله دا خو به تام نه مینځ کنه ا دې مینځه به تل دا تام شو نه دا څه طریقه باندې کنه چې ا دې کا چې تا کنه چا کې رات راولو قدرتن کنه د په زین شخص ته د ځاشو خود به خود یې ځاشو یا وی دا ویر و دغه یو کړي یو دوه یاته زړه هغه بالکل ویر ده خو چې په اتحیات باندې کښېستو د اتحیات پیرا کړو کنه هغه ویر اثرات پر پرې شو بیا سلام د پر امی سای کنه خلیفہ کړو په مصرایر کښنه ولو او طلعت الشمس فی الفجر یا ورمسګه فتا سبب په منظر شه اتحیات نه بعد سلام نه مخ ورمسګه رو خطله او د حلا وقت العصر و فی الجمعه ته یا د خلش وخت مزګار ولای په جمیل مزه شو جمیل مزه کړه پاش نو سه تشهود یې کنه پیرا کړه دا سلام ته پوتو چې کنه مسپشین واتو کنه مزګار شو مزګار په داخل شو مسپشین نه وشي مزګار وشي کچره مسپشین مې وکنه یې کلمې نه باتلې دي کنه ځکه چې دا کوم سلام په قضا شروع شي دا په مدګار شروع شي دا به قضا شي اندره به ادا شي او جمعه خدای چې جمعه پر خدای مسپشین وخت پر شرط په بل وخت کېږي نه هي ده پر وقت زور شرطه کنه و ده منو پیرا کړه چې کړه پر مزګار شو او کان ماسحا علی الجبیره یا ده مسکوین کا ماسه وین کو په پټي باندې چې ته لوسه موتا یا پړه موتا دوه ډیکا موتا پټي پتړی دو کنه فسکت المرئن بیا جوړوي د وجه نه پټي خپل رنگ شلا کنه هغه زخم رخ شو دا ډک شو دا کنه پټي خپل نه رنگ شلا دو پوسا ما سه پو دی ولی وا یسو دلو سب جواب شو یا زخمر جواب شو او کان صاحب حضرن یا د حضر خوند وو چې ته وینې من وتلو یا باور سکته فن کته حضر به د حضر بام شو ته شکل ته هو د باده حضر بام شو او وینې بام شو یا متیاز بام شو له او په دې باندې خو پته لګی چې وینې بام شو کنه به چې دا معذور نو منده هغه ته چې کامل وخت بام شي کنه هي پته به وته لګېږي کنه چې دا بل موضوع کې ما تیر شي او دا به وته پاس نشي هنه به پته لګېږي کنه چې دا یو وخت نه باندې چې زه پته شود نو سو کنه کله مسخاده ته لکه مسخاده که سبب من به معنا هي هغه چې مسخاده پر رنگ باندې وي په دې ټول سرات شي په دې دوله سرات شي باطل دي سرات المید باطل شو یو دې متیمم مسله وا یبي ولیدله بعد کنه ما قاعده کته شو ده بل مسیح ته دویمه مسله وا میندا پر پیراشله درې ملایکه چې میزه وکړله سوره مدا چې تکنه امید سرات ځا کړو پینځه مدا کړه چې لغړه و جمعه میندله شپږم مدا کړه چې مومی وکنه پر کو سیدا باندې کبیر شو او شپږم دا کړه چې تذکر د فایته وکړو اوم دا کړه چې امام کنه کاری وو هو او او ميه کنه خليفه کړو وته مو سره ما چې ګرمسه غا په سبب مشر وخته کنه نو سره چې جمعه ورځ وکنه جمعه مش مز دا چې مزګار شو بنه ولا سم دا چې پټي بنه کم په ما سره پټي ولیو پټي رنگ شولا اره وری دی وجنه اسنه نام سبه عذر ده عذر ختم شو ده نمې کړې پیرا ورمسته غرو خاطر سبب مش دا نه مشولا مزګار شو کنه جیمه په شداله سم مشولا مسه ته په جبیرا باندې کنه دا یو له سم ده او یا کنه صاحب وزر ده کنه دا د له سم مسلا شو په دې چې بتلې صلات تو کنه مين بتل شو فی قول ابي حنیفه رحم الله امام حنیفه سے په خلو مبارک باندې مين بتل شو کنه وقال سيمون چې تم صلات المين پیراده امام صاحبین مکه چې نه دي دي پیرا شوه د خلوص ته دې دې مسائل اسنا عشریه امام صاحب صاحبین په شیخ اختلاف ته کنه چې دا آزار د تشهود نه بعد پیش شي امام صاحب چې مين باطل دا بیا به د سار نر ګرځوي صاحبین چې نه دي پیرا شوه ده د اختلاف بنیاد وشته د اختلاف څخه نه پیدا شوه دا ویل کې اختلاف پیدا شو کیلا الاصل فيه ان الخروج عن الصلاه بسن المصلي فرض عند ابي حنيفه رملا وليس بفرض عند ما چا ویل دي هدي ملو کنه په کلمه تمرید سره تعبیر ونه وکړو په دې باندې کنه هدي ملو اطمینان نشته په خبره باندې کیلا ویل شوې دي الاصل فيه چې کنه بنیاد پر اختلاف شه دغه ده چې وتل د مزنه په سنت مسلم سره د فرض امام حنیفه صاحب پر مده وتل د الموزنه په عمل د المسکوین کې سره د فرد امام حنیفه صاحب پر منه و وتل د الموزنه په عمل د المسکوین کې سره ندی پر صاحب نه پر منه دا کایل کنه امام برزعی دا ابو سعید برزهی هغه دا خبره کړی دو چې دا اختلاف په دی وجه نه دا چې امام صاحب کې یو پرز پوته دا نه ځکه مې مطلب شو چې یو پرز پوته و کی پرز پوته و ه و س چار به کو یا به کنه خرو کو یا به شو کو چې د لمز ختم شي یا به زور به ودسه کوي کنه یا به کنه ژغېري کنه یا به قبله ته سټ وراړوي کنه داسې به کرور نه کښې چې داسې کرور نو ستا باس کنه مټیز نو سوي نو سوي کنه خامخ دی چار به کو چې د لمز به خرو پوي کنه او د لمز نه کوم نه وځي دا په دې په پرځو کنه صاحب وی چې دا په دې باندې پرځه چونکه امام صاحب په دې باندې کنه عمل فرض وو او دو ته خو دس عمل نه وکړو په د دویرس مسله شي کنه دس عمل نه کړه خپل کنه شا یو بل عمل کنه عارض پیش شو چرمی دې کړې خراب کړه دا یو پاره ته پوته وکنه هم ته یې چې بو ولیدلې په موزه شه ته خو سن دي کړی دغه المنزل ازون نه سره کنه چرمی دې کنه خود به خود په د سبو د کدیره شو کنه ا تی بین کنه ا ختم شو المزه په میول شي یو پر ته پوتې د المیزه بتل شو ده یا کنه ما سب میزه باندې والی و دې ما سیم دا پیرا شولا دته یو پر پوتې و دوی و چرنه وکړه مزه نه وته چې مزه په میول شي کنه اې د پښې مردولې شوې یا کنه میزه وکړلې کنه پښې مردولې شوې یا امید کنه په سرعت باندې کډیرا شو کنه دا ټول عوارض د مزه په میول شوې تر پېښې کنه چې میزه کنه خراب کړی دی که شي و س ا ب ي ن ه پر باندې دته ایسه پارس پوته نه وي ټول پارس پیرا شوي دي کنه نه دا اورېز که چې درمیز خرو پوي کار پېښ وکړ کنه بالکل د مزه په خیر شي کنه بالکل د مزه په خیر شي په خیر کې نه را باندې نوسته کنه ایسه دی ته پوته چې دا څه کنه مفسدات تر پېښ وکړ چې درمیز کنه خرو پوي المزه باندې وته بس وليس بفرد عندهما او وتل د مسلم المزنا په فعل د مسلمین کې سره نه دی پر صاحب نه پمده فاعتراض هذه العوارض عنده في هذه الحالته ار په شدل د دې عوارض چې له مریض خال پوي اده پر مو ده په دې حالات دا سره کې اعتراض بالکل مزه پمیون شي یا پر کو پرتی یا پر سیدا پرتی یا پر قیام شي لکه چې دا د پښول خو کنه نه خال پوي ایسا غلطه وعندما كاعتراضها بعد التسليم و صاحبه نه پنه بنده چون که ټول فارس پیرا شوی دی ایسا پرز نی پوته یو البته یو وجب پوته وکنه وجب پتر سره ولمین نه موتیږي نه دا سره کار پیش دلی کنه پاس سلام نه سلام دې چاړه ولاوی نه امام صاحب پنه بنده کنه خروج بسن المسلم فرضه و هغه د خپل یو چارلو کړی دا د ټول عوارض دي کنه غیر اختیاري عوارض دي به اختیار دی یبولې دی به اختیار مې کړ ټیم در پیرا شو کنه د بل کنه مزاد وکړه هغه په وشو کو دې نه مته ځکه چې عمل یسیر و چې مزاد وکړه فرا دې جواب ته چې فرا جواب ته ما خود به خود مته شو کنه امید ده کنه خود به خود یې سرعت یو دې کړو لنه غلا ده کنه نه په چا به یې په جمع په څه ګرځو کنه ا دې کا چا جمع کې شیش له خطه ولې دې کنه یا به مور فائدہ په شراب باندې کړه پر کوسی دا باندې کړه ډیر شو ټول کنه غیر اختیاري چارې دي کنه په خپل ځان تندیر پېښ کړی لهما صاحبین وی کې چې فرض نه سره نه پته شوی ولهما مروین من حدیث ابن مسعود اصحابین کنه هغه حدیث خو جتا چې مخه مين ورکا چې حدیث ابن مسعود کنه اذا قلت هذا وفعلت فقد تمت صلاتك خلی نستای و سره کنه چې نستای و کې بس مين دی پیراده نبی سم کلمې دی پیرا بچ مين دی پیراده او که یو فرض بلا یا پوتی وی لکه امام خلیفه صاحب چې وی کنه بل می شته پیرا ده به دا غټه کنه صحیح کې چې فقط ته مسله کمی دی پیرا ده یو فرض ته پوتی ده مری به چې پدا مو کړی نه را فرض نه پته شي وله امام صاحب یی انه لا يمكنه اداء الصلاه الاخرى الا بالخروج من هذه انه لا يمكنه اذا سيتنه ممكن اداء بل مزور نه زون دا د سکوي نه ژغېږي نه خوندي نه خروکو نه چوکو نه کبله ته سټو نه کړ چې مې خروب شي کنه دا دې په مزه باندې لوستا هغه بل مزګار ټیم چې پروش یاد سرنګې کو یا په دې زور باندې لوستا کنه په یو ټیم خدواړه لمدې نه کېږي کنه نه په دې باندې بل مس فار ده کنه و هغه تا کنه کړل هغه وته شي چې ډیر مزه نه کنه ووزي نه هم خا ډیر مزه را زون وسر په دې پاره دې کنه چې بل ته فریاد کوي نه دی ممکن ته ادا دی بل مزو مګر په تو کسره دیګل مزنه وما لا يتوصل الى الفرض الا به فيكون فرضا وذاك ايدادو وما لا يتوصل الى الفرض هغه شای چې نو رسېږي فرض ته الا به مګر په دې شی باندې يكون فرضا به دا شای فرض وي وسیله د فرض هغه فرض وي ذریعه د فرض هغه فرض وي نه هغه بل مزه باندې کنه شروع کړل بل مسکل هغه د فرض دی و او ته کې کچ دیر مزنه به تووزی دا وتر به تفارس وکړ چې دنه به زونو بوسه په کومه طریقه وی ریا طریقه چې سلام وړه وا السلام علیکم یا وجب بدا دو کنه او کدا دی کنه چې تا کنه ژغدو کا چې ته خندو کا خلو کو چې دل مزنه په وده بیا بل ته کچ اکړای شه وما لا يتوصل الفرض الا به فيكون فرضا کی مشای چې تا کنه وصول نکړي مګ فرض ته مګر په دې ما سره په دې ذریعہ سره ازریا به فرض وي په چا باندې کنه نفقه فرض وي سړي ولا بدو وکړو ودیا دا په دې زمري شو دي کنه ا دې ودو د دې زمري په دنه فقه فرض چا یې مری به تر وسوي خط یې ما به تر وسوي دا په دې باندې فرض وکنه اخو دا څه نه کړی ا دې په جیب شو دا لوټی نه خو نه وی کړ چې په دې لوټه باندې کنه بهر د مشقت نه یا مزیرې نه یا لیکرې نه کنه هغه نه کړی په دې باندې کنه په کومه طریقه چې فکر ګټ شي طریقه په د فرض شو لکه نه کپ مې زیرار ګټل شو لکه په نکریر ګټل شو کنه کپ مشکات ګټل شو کنه په د باندې کنه هغه وسیله اختیار فرض ده چې نه فکر باندې کنه په باندې وکړو وما ده قوله ومنا ده ذكر ذي كان حديث مبارك نبي سم اذا قلت هذا فهذا فقد تم سلوك وما ده قلت تمت يعني كاربات التماما كذا بيروك تبرر زي فاستخلف امير باميه ثاني خليفه جوړ کړو کنه په دې باندې اعتراض دا کړ چې بیا استخلاف خو جایز ده موږ هم مسله ته تیر شو کنه چې امام چې بودا سي کنه خلیفہ در وسی په دا باندې مين لري پاسې څو و چې مين په دې نه پاسې د خلیفہ نه ولا کنه په دې لري چې دا سره مو خلیفہ کړه چې ادي محمد قابل نه ده په دې مو څه ده کنه استخلاف په خپل نه مفسد حتی چې راوده په حق ته کاری شي کنه که کاری مخ ته کړو راوده کنه